قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين موسی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې زما پروردګار زما په واک کې هیڅ نشته دې زما له خپل ځانه او زما له ورونه نو ته موږ له دغو سرکښانو څخه جوړ کړه اندېښمن کېږم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين او لږ شام دوی ته د آدم علیه السلام وسلام او د دوو زامنو قصه هم بشپړه واوروله کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو د هغو څخه د یو قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه هغه وویل زه به تا ووژنم هغه ځواب ورکړ الله پاک خو یوازې د پرهېزګارانو نظرونه قبلوي وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين په پای کې دغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له ګمرې څخه شو چې زیانکاران دي بیا الله پاک یو کارغه ولېږه چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسه څنګه پټه کړي د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما ما د دې کارغه په څېر هم ونه شوای کړای چې د خپل ورور د جسې د پټولو تدبیر دې کړی وای د هغه وروسته یې په خپلو کړو ډېره پښیمانتیا وکړه کوم خلک چې له الله پاک نه او دغه له پیغمبر سره جنګیږي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړلې کوي چې فساد را ولاړ شي دا هو سزا ده چې ووژل شي یا په دار وځړول شي یا د هغوی لاسونه او پښې رودلې وچې کړای شي او غل که ښځه وي که نارینه د دواړو لاسونه پرې کړئ دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا د الله پاک قدرت تر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی ولهم في الآخرة عذاب عظيم اے پیغمبره هغه خلق دې ستا د ځورېدو باعث نه وي چې د کفر په لاره کې کټک ګامونه وچتوي په هغوی د هغو کسانو سل چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه کومې ایمان نه دی راوړی یا له هغو کسانو سل چې یهودیان شوي دي چې دا هو حال دا چې د درواو لپاره غوږ دی او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دی راغلی غوږ باسي ګرځي راګرځي سره له دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي د هغو ماباوې د یو ځای نه بل ځای ته اړوي را اړوي او خلکو ته وایي چې که تاسو دا حکم درکړ شي نو ویې منئ که نه نو مه یې منئ الله پاک چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې د الله د مواخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هېڅ نشي کولای دا کسان چې الله پاک د دوی د زړه پاکول نه دي غوښتي د دوی لپاره په دنیا کې رسوي ده او په آخرت کې سخت عذاب ان الله يحب المقسطين دوی د درواغو اورېدونکي او د حرام مال خوړونکي دي نو که دوی تا ته د خپلو دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کېږي که دې خوښه وي د هغو فیصله وکړه او که نه نو انکار وکړه که انکار وکړې نو دوی تا ته هېڅ زیان نشي رسولی او دوی تا څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې له دوی سره تورات موجود دی په هغه کې د الله پاک حکم لیکل شوی دی او سره له دې هم دوی ورڅخه مخ اړوي اصلي خبره دا ده چې دا خلق د سره ایمان نه لري او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی وو ځکه چې هغوی ته د الله پاک د کتاب د ساتلي مسؤلیت پر په غاړه شوی وو او پر هغه باندې هغوی شاهدان وو نو ای د یهودو ډلې تاسې له خلکو نه مه وېرېږئ بلکې له ما نه وېرېږئ په تورات کې موږ پر یهودیانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس د سترګې په بدل کې سترګه د پوزې په بدل کې پوزه د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله نو که څوک حصا صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده او کوم خلک چې د الله پاک د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي هماغوی ظالمان دي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة د تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود و د هغه رښتینی کوونکی و او موږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه او هغه هم د تورات دغه څه چې په هغه وخت کې موجود و رښتینی کوونکی و او له خدایه د ویرېدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت و زموږ حکم و چې د انجیل خاوندان دي دغه قانون سره سمه فیصله وکړي چې الله پاک هغه کې نازل کړی دی او کوم خلک چې د الله پاک د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي هماغوی فاسقان دي فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون او اي محمد موږ تا ته دا کتاب درلېږلی چې په حق راغلی دی او د الکتاب څخه چې ته د ده په وړاندې موجود دی د هغو رښتیني کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی نو له دې کبله ته د خدای پاک د نازل کړي قانون سره سم یې د خلکو چارې فیصله کړه او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتلو پیروي مه کوه موږ له تاسو نه د هر یوه لپاره یو شریعت او یوه عملي تګلاره ټاکلې ده که څه هم چې که ستاسې خدای پاک غوښتې وای نو تاسې ټولې یو امت هم جوړولی شوای خو هغه دا د دې لپاره وکړه چې څه شی چې تاسو ته درکړي دي هغه کې تاسو وازمو نو په غره کارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ په پای کې ستاسو ټولو د خدای پاک لوري ته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته اصلي حقیقت چې تاسو پکې اختلاف کوئ دروښيي او د هغو د خواهشاتو پیروي مه کوه پام کوه چې دا خلق تا په فتنه کې وانه چوي یوه ذره قدر دې هم د هغه هدایت نه اوښتی ونه مومي چې خدای پاک تا ته درلېږلی دی نو که دوی ورته مخ واړوي نو وپوهېږه چې الله پاک د دوی د ځینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د لاتاړولو اراده کړې ده که دوی د خدای پاک د قانون څخه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي په داسې حال کې کوم حل کې په الله پاک باور لري دا غو په نزد د الله پاک نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته اے مومنانو یهودیان او عیسایان خپل ملګري منې شي دوی په خپلو منځونو کې سره ملګري دي او کله تاسو ته څوک هغوی خپل ملګري نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمېرل کېږي په دې کې شک نشته چې الله پاک ظالمان له خپلې لارښوونې څخه بې برخې کوي حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين او هغه وخت به مؤمنان ووایي آیا دا هغه خلک دي چې د الله پاک سره په کلکو کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکاوه چې موږ له تا سره یو د هغو ټول عملونه بابېزه شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول اے مومنانو کله تاسو نه څوک د خپل دین نه واوړي نو وادي وي الله پاک نور دې دا خلق پیدا کړي چې الله صبران وي او الله پاک هغوی صبران وي چې له مومنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختی چې د الله په لاره کې به جد جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي له پړې اچولو نه ونه ویریږي اے مومنانو د تاسو نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلک چې ستاسو دین د ټوکو او تعتیرۍ مورد ګرځولی دی هغوی او نور کافران په دوستان او ملګري مه نیسئ د الله پاک نه ویرېږئ که مؤمنان یاست دوی ته ووایه ای اهل کتابو تاسو چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست هغه له دې پرته نور څه دی چې موږ پر الله پاک او د دین په هغو ښوونو ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوي دي او له موږ نه مخکې هم نازل شوي وو او له تاسو نه زیاتره خلک فاسقان دي کسان چې الله پاک ور باندې لعنت کړی او غضب یې ور باندې نازل کړی چې لا غوته د زوګانې او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړي د هغو درجه لا ډېره زیاته بده ده او هغوی د سواء السبیل څخه ډېر زیات منحرف شوي دي وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون کله چې دوی تا ته راشي ته ګورې چې دا غوز په زیاتره خلک د ګناه ظلم او زیاتی په کارو کې په منډو ترلو اوړي را اوړي او حرام مال خوري ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون ولی د دې علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي په باوري توګه د ژوند ډېره بده کارنامه ده چې هغوی یې تیاروي د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی یې کوي د الله پاک لاسونه آزاد دي څنګه یې چې خوښه شي لګښت کوي حقیقت دا دی کوم کلام چې تا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس د هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده کله چې دوی د جنګ اور په لمبو راولي الله پاک هغه مړ کړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله پاک فساد راولاړوونکي هېڅکله نه خوښوي د هغو اهل کتابو ایمان راوړی وای او د خدای پاکه د ویرېدو کنداره یې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورته ایسه کړې وي او دوی به مو د نعمتونو ته پوره معمور جنتونو ته نویستلي وای منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قایم کړی وای چې د دوی د رب لوري دوی ته لېږل شوي وو که داسې کړي وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له باندې به قافه کېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بدعمله دي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کوي الله پاک د خلقو له شرطه ستا ژغورونکی دی باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي فلا تأس على القوم الكافرين فصراحت سره وایي چې ای اهل کتابو تاسو هیڅکله کوم اساس نه لرئ تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسو د رب له لوري نازل کړای شوي دي دا فرمان ده چې پر تا نازل کړای شوی دی ارومرو له هغو نه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي په د منکرېدونکو په حال باندې تافسوس مه کوه إن الذين آمنوا والذين آدوا والصالحون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون باور وکړه چې دلته هیڅ څوک ټیکدار نشته مسلمان وي که یهودي صابي وي او که عیسایي هر څوک چې په الله پاک او د آخرت ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا خو هر کله چې کوم پیغمبر هغه ته دا غو د نفسي غوښتنو پر خلاف هیڅ راوړي دي نو تاسو د درواغو نسبتونه کوي او څوک یې وژلي دي وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون او لزان سري دا انګرل ده چې څه فتنه دا ولاړه نشي له دې عمله لاندې کار نشول بیا الله پاک هغو ته بخنه وکړه چې له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات لاندې شول الله پاک دا هغو دا ټول حرکتونه ګوري په دا حال کې چې مسیح علیه الصلاۃ والسلام ویل و چې ای بنی اسرائیلو دا الله پاک بندگی وکړئ چې هم زما رب دی او هم تاسو چا چې له الله پاک سره څوک شریک وګڼي الله پاک تر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو